سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د سورة القصص لمنی باب کې داوی سره متعلق د موسی علیہ الصلات والسلام واقعا الله رب العزت په پنځو مقاماتو کې ذکر کوله او اصل مقصد په دې کې تسلی ورکول وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې زمان نبی تامن دی بم حالات راضی پشان د حالاتو د موسی علی السلام هغه باندې مصائب راغلیو د نبوت نمخ کې مو د نبوت نرستوم پاغه حالات او پاغه مصائب موسی علی السلام صبر کړو او د استقامت نه کار اغسته وو نو تبوم صبر کای او د استقامت نه وکار اخلي انجام او نتیجه لکه څنګه د موسی علی السلام د نجات وا او د خوشحالو وا دا شانستا انجام او نتیجه هغه به د امن د سلامتی او د خوشحالي وي او بیا د موسی علی السلام واقعیا ذکر کړه په پنځو مقاماتو کې د دې آیات نه درې مقام شروع دی تر آیت نمبر 28 پورې د دې نمخ کې دوه مقاماتو کې چې کوم لومبنه مقامو هغه کې ولادت د موسی علی السلام تذکره و او هغه د پي ور کولو تذکره چا حقیقت کې مصائب په ام موسی باندې بیا دویم مقام کې مصائب او احوال د موسی علی السلام بیانېدل قبل النبوت او دغه رنګ مدد کول د مظلوم او دعا غوښتل انتظار کول د الله د نصرت اوس دې مقام کې بیان د هجرت ته چې موسی علیه صلوات و سلام هجرت وکړ او دا هجرت چې د نبوت ملاویدو نو مخ کې دی نو آیت نمبر 22 کې با بیانې کې هجرت ولما توجه تلقا مدین چې موسی علی السلام خپل ځای پرېخ مصر پرېخ او مدین طرف ته لاړ زکال تامنو او بیا آیت نمبر 23 24 کې بیانېږي مدین ته رسیدل او الته کې د مظلوم مدد کول او دعا غوښتل بیا آیت نمبر 25 کې بیانې کې اجابت ته دعا 24 کې د دعا تذکرہ و رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نو 25 کی اجابت د دعا ده فجاءته احداهما تمشي على استحياء او 26 کی بیانې کی صفات د موسی علی السلام دو صفتونه بوي القوی او الامین طاقتور موسی علی السلام امانتدار مو آیت نمبر 27 او 28 کې بیانې کې بیان د نکام چې شعیب علیہ الصلات والسلام یا بل پیغمبر چې مخکنی آیت کې عقد او شو د اجاره او وعده او شو د نکاح نو 28 کې قبولیت د عقد دی موسی علیہ الصلات والسلام هغه عقد قبول کوی فرمایل ذالک بیني و بینک دا عقد زما ستا په درمیان کې قائم دی ای جمل اجلین قضیت فلا عدوان علیه دو نیټې دي په دې دوه نیټو کې چې کوم ما پوره کړه کاغه نیټه د اتو کالو ده د نبوت ملاوي دون مخ کې حالات پر راغلیو زمان نبی ته تا ته خو په دې کې لوی تسلی ملاويږي چې تا باندې حالات د نبوت نه مخ کې نه دی راغلي ګوره موسی عليه السلام باندې څومره حالات راغلیو د نبوت نه مخ کې خطا د صادق ویل کېدل تا ته امین ویل کېدل او د هر مشر په نظر کې ستامینه وا محبتو تا سره به هر مشر شفقت کاو مینا او محبت به د سره کاو حالات خو پتا راغلي دي چې کله تام دعوت نبوت وکړه او د الله دی یوالي دعوت دی ورک موسی علی السلام باندې حالات خود نبوت نمخ کې راغلیو بلکې د بچپن نه حالات پر روانو ماشوم بچو چې صندوق کې بند شوی او سمندر ته ورزول شوی دی فرعون کور ته تللی دی بیا مور برات لال ته ول په ور کول دیر شو کالو پوری مسلسل دا حالات په موسی علی السلام باندې وو اخر نتیجه سره وته فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين مصر پریخ دغه ابتلاګان وجا دغه مصائب وجا پریشانو وجا باندې ولما توجه او هر کلا چې لاړ توجه په معنا د ذهب دی یا توجه په معنا د سلک دی منه معنا ابن عباس سب کین او دوی معنا حضرت قتاده کوي او کلا چې لاړ موسی علی السلام تلقا مدین په طرف د مدین زکال ته امنو د انسان فطرت دا دی چې خپل ځان د امن زی ته رسی چې کمزې کې غم وي حالات وي او پریشانای وي د انسان فطرت دی چې هغه زین زی قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل عاجزی بیانېږي د موسی عليه السلام انبیاء د نبوت نمخ کې هم الله ته आवाज کیخه نبوت نمخ کې د نبوت ملاویدو نمخ کې هم خپل حالات الله ته پیش کړي خپل شکوي الله ته کوي لکه مخکنی مقام کې تاسو ګورئ موسی علیہ السلام فرمایل رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لهم اے زما رب ظلم می کړ دې پزان ما او بخان والله او بخو خلاف اولا کار مرادو ښه ورپسې بیا دعا ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين اے زما رب استا انعام تا توسل کوم چې زنه شم مددگار د کافرانو دلته ګوره دعا کوي او دې کې تعلیم ورکول کېږي بندګانو ته چې مسائلو کې الله تعالی واس کوي قال موسی علیہ السلام فرمایل عسى ربي ان يهديني سواء السبيل دا دعا ده امید دې چې زما رب ان يهديني او خيما تا سواء السبيل سيلار د مدين جمهور مفسرین لیکیم چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته مدین نو معلوم لار ورته نو معلومه او نو سره اسباب د لاري وو نو سره سورلی وا نو سره د خوراک تنظیم توخه وا هیڅ تنظیم نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دغه روان شو او ځان اوس پاره په الله باندې ځکه سورته فرقان کې الله موسی علی السلام ته فرمایلی چې ځان اوس پاره په الله باندې نو ځان اوس پاره په الله او روان شو او عصا چې وینو دا په معنا د یقین دی بعض علما لیکي په معنا د امید نه دی او یا امید به تقاضای بشریت ممکن دا چې ما ته لار اونو خولې شي او زلاره کې خطا شم دا دو معنی دلته ممکن دي اسا ربي امید دې چې زما رب ان يهديني چوخي ماتام سوا السبیل سیلار د مدین ابن عباس لیکي رضی الله تعالی عنہما چې اترزه مسلسل موسی علیہ الصلوۃ والسلام مدین طرف روانو لار ورته نو معلومه توکل او ګب الله باندې الله د مدین کوی تو رسو مشهور زیت الله ورسو ولما ورد ما امدين وجد عليه امه من الناس يسقون مدين تر رسیدل او بیال تکي د مظلومانو مدد کول د انسان فطرت دا دی چې د مظلوم مدد کوي او ظالم د ظلم نه منع کوي مخکنی مقام کې هم د موسی علیه صلوات و سلام د مدد تذکره وا الته مدد کړو کنه فاستغاثه الذي من شيته على الذي من عدوه جنگو یو اسرائیلی او بل قبطیو داو جنگو نالته کې مظلوم اسرایلیو او ظالم چې دینو قبطیو فوکز موسی فوکزه موسی فقضى علیه سکر واچو موسی علی السلام قبطی لام فیصله وکړه باغ باندې د مرګ ژوند دی ورله ختم کو ځکه مباح الدم دویم دا چې حربي کافر وکنه نو التم د مظلوم مدد کړو او دې مقام کې موسی علی السلام د مظلوم مدد کوي ښا په هر شریعت کې قانون دا دی چې د مظلوم مدد بکای دا بار دین کې لازم وي نو دې دو آیاتونو کې آیت نمبر 23 24 کې بدري خبري بیانېږي یو مدین تر رسیدل د موسی علی السلام او دویم د مظلوم مدد کول دریم دعا غوښتل ولما وردا او کله چې ورسید دا واو را دا واو را دال عام طور سره د استعمال راځي په هغه ځای کې چې یو تن دوبو زه ته ورسی په معنا د بلاغه ده په معنا د وساله ده دو زنانه دي او ډیر په حیا ولاړې دي تزودانی تمنعانی تزودانی چې منکول هغه زنانه او خپل ساروي دا طرف ته ودرېدل دا دلیل د حیا دی خان مطلب دا چې اختلاط نه پسند کین دا نه واړي چې موږ دې سړو سره ودرېګو خپل سارولو وبور کو ځکه اختلاط د نارینه او د زنانو په هر شریعت کې حرام او ناجایز دی ځکه د دې انجام چې دی نو هغه بدوي بے حیاي ده بے پردګي ده نو ګوره یو طرف ته ولاړې وي اختلاط نه پسند کاو چې مونږ دې سړو سره یو ځای شو او خپل سارو لوبو ورکو یو طرف ته ولاړې وي قال ما خطبكما موسی علی السلام تعجب کوم مظلومان لګی دی ځکه چې دوی ساروی منکه یو طرف ته ولاړی دي سوج دا معلومیږي چې دوی باندې ظلم کیږي چې دا نور خلک خپل سارول او بور گئی خبه دړک لګیا دي او دا زنانه دي دا رستو کړی دي د انسان فطرت خدا دی چې کمزورې مخکې کوي او طاقتور ځان رستو کی د انسانیت تقاضا خدا چې دا انسانان او دا نارینه یو طرف ته شي او دې زنانو له وبور کی چې دا زی او دو دی بیا خپل په فطرت او خپل په ترتیب سره له وبور کی موسی علیہ السلام تعجب گئی قال موسی علیہ السلام فرمایل ما خطبکما خطب خاطبا اصل کې لیکي د امر عظیم متعلق د پوس کول لکه سورۃ زاریات کې براشي ابراهيم عليه السلام له چکل فرشتو خوشخبری ورکړه نو خطب کومال ته کوم تپوس ابراهيم عليه السلام کړو خطب سره قال موسی عليه السلام فرمایل ما خطب کومام ما بالو کومام معلومه دا شو چې زنانو سره خبرې کول جایز دي خه یو خبره په شرط د دې چې فتنه کې نه مبتلا کیږي او سورۃ احزاب کې الله فرمایي و اذا سالتموهن متان فاسالوهن من وراء حجاب کله چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو نه ازواج مطهراتو نه د ضرورت څخه اشیاء اخلای فاسالوهن من وراء حجاب د پردې نشاط اخلای نو خبرې زنانو سره جایز دي په شرط د دې چې فتنه ني قال موسی عليه السلام فرمایل ما خطبكما ما بالكما لا تسقيان غنمكما سحال د تاسو ای زنانو چې تاسو خپل سارولو او بنور کوي خپل سار وی منه کوي نو داغه کلام کې ډیر اختصار دی ګوره نبوت نه دی ملاو د نبوت نمخ کې د موسی علی السلام حیات ګوره مختصر جمله ده ما خطبکما مختصر تپوس کې داغه دوالونه او دام نه وی چې تاسو ولې ولاړی تاسو ولې ساروی نو بکوي ولې ساروی منه کوي کلام وګدای نه ان اشاره دې خبرې ته چې کله ضرورت شي او زنانو سره د خبرې ضرورت وي نو مختصر کلام کوم او داسې کلام کوا چاهي کې شک او شبهه نه چاہے کې مخاطب زنانه چې د په شکوک او شبهاتو کې نه مبتلا کی مختصر خبره ما خطبکما سدل وی حال تاسو زنانه نو بیا مونږ خپل سارولو به وبو ورکو او هغه هم ډیر په تکلیف ورکو ابن کثیر لیکي چې هغه به درنه بوکا کې خدا او هغه بوکا به دې زنانه و چتولې نشوه او مظهری لیکي چې دومره درنه بو کوا چې لاسو کسانو به چتوله او هغه ګټه چې دین هغه بم په کوی مان چاو کې خدا نو هغه بم لاسو کسانو چتوله در بوکم درنوام او ګټوم درنوام نو موږ ډیر په تکلیف سره دا ګټه لري کو او بیا د دین او براو باسو ساروی وبکو او منګي ډکو او کور ته ویسو نو علماء لیکي چې قوم ظالمو او او ته پته وا چې دا د شعیب علی السلام بچی دي ظلم به کاوخه او د شعیب علی السلام مزدوری به هم نه کوله الانکه شعیب علی السلام مالدار او سرمایدار پیغمبرو دوله مزدوری مور کول شو قالتا دی دوالو وی لانس کی مونږ نشو بوکول خپل ساروی حتا یصدر الرعاه تر دې چې واپس لاړ شي شپن کې نور پسې بیا اعتراض پکارو چې موسی علی السلام کړه وی هغه اعتراض هغه نک لیکن د دو په ذهن کې یو اعتراض راغی هغه دا چې تاسو کور کې نارینه نشته دی چې تاسو خپل سارولو وبو ورګای نارینه سارولو وبو ورګی څوک مشر نشته دی ناغو په جواب کې وې د اعتراض وابونه زمون پلارشته دی شیخ کبیر شیخ مشر دی معمر دی کبیر ډیر عمر والده د بډاپې په وجه باندې هغه طاقت نه لري چې زموږ سارول او بور کی او نه بل سوچته چې زموږ د پلار مزدوري وکي دلته کې ابهام دی چې شیخ نه مراد څوک دی وضاحت نشته دی نه په احادیثو کې دی وضاحت شته دی دیو جنا مفسرین بیا مختلف اقوال ذکر کوي چې دا ابونا شیخ سوق دی امام مجاهد رحم الله فرمایي چې شیخ کبیر نه مراد شعیب علی السلام دی او دغه مشهور قول دی خان او بعضی مفسرین دی قول ته عبد الله ابن عباس هم نسبت کړي چې دا قول د عبد الله ابن عباس دی او دویم قول دا دی چې مراد د شیخ کبیر نه رجل ممن آمن بشعیب یو تنو چې شعیب علی السلام باندې ایمان راوړیو شعیب علی السلام نه دی نورم ډیر اقوال دي سوک سوی سوک سوی حقیقت حال نه الله خبر دی الله پکې بهام راوسته فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير خدمت د موسی علی السلام بیا ور پسې دعا کول فسقالهما نو بو ورکړي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا غو سارو لام ثم تولى بیا پډړ شو دا فسقالهما دلیل دې په دې خبره چې د زنانو خدمت کول جایز دي د زنانو خدمت کول جایز دي په شرط دي چې فتنه پکې نه الزامونه تهمتونه پکې نه کې الزامونه او تهمتونه پکې نو بیا بډړه کوي خام ځان به دغه زینه بچکای مفسرین لیکي فسقالهما د دې نمک کې عبارت کې تقدیر دی هغه دا فلما سمع موسی قولهما رحمهما هر کله چې موسی علی السلام دا وینا واوریدلم ثم تولى بیا پډړ شو موسی علی السلام ال ذل مضاف حذف دی یا مضاف الی حذف دی ال ذل الشجر زکه سورې داسې دی چې دې څوک مالک نشتی خان دونه مالک شته خود سوري مالک څوک نشتی لہذا په سوري کې ناستل دونه آی کې د اجازه غوښتو ضرورت نشته دی بغیر د اجازه د مالک نه ته د ونی سوري کې ناشته شي نو سوري ته شو فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير دا اخیری زید د موسی علیہ الصلات والسلام د سختو اترز مسلسل نه خوراک کړ دې نه اسکاک کړ دې اخپون اخپی خپل را روانو نو سره پیزارو نو سره خوراکو نو سورلی وا د انسان فطرت دا دی چې دومره ورځې خوراک نشي برداشت کولی نو شکایت کوي الله ته دا د انبیانو دستور دی ښا په مصايبو کې په سختو کې الله ته شکایت کوي سورۃ یوسف کې بتا سو ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے انما اشکو بثی وحزنی الی الله یقینا ز شکایت کوم خپل د ظاهری تکلیف او د باطینی تکلیف الله تعالی تکلیفونه دوو یو فراق د یوسف علی السلام او دویم فراق د بنیامینو اذا الله ته شکایت کوم معلومه دا شو چې شکایت کول دا د صبر خلاف نه ده خام الله ته شکایت کول او دا عین صبر دی چې وطن الله ته شکایت وکي فقال موسی علیہ السلام فرمایل ربي زما ربا انی لما انزلت الیا یقینا ز هغه شی چې تر علیږي ماتا لفظ دما کې انی یقینا ظالم اغه نعمت تان زلت چتر علیږي الی ما تا من خیرن من خیرن کې دو توجیهات تاسو ته یو توجیه ابن عباس دم هغه فرمای من خیرن من خبز من خبز انسان فطرت ته چې زیات تلوګه برداشت کول نشي من خبز فقیر نمراد اوګېما یا الله کته روټه راولېږي نو زه خو اوګه امام زه خو محتاجم ضرورت ته دو روټای نو الله روټای الله نه روټای غوښتم الله ولا پوره تنظیم وکړه روټای په خون کې ولوم الله ورکړه یو توجیه ده دیمه توجیه ده چې خیر نه مراد علم دی او فقیر نه مراد نه خبره رب انی لما انزلت الیا ای زما ربا یقینا ز اغه ستا چې تر علیږي زما طرف ته من خیر من علم فقیر یا الله کته علم را لګي زه علم ته محتاجم زه نه خبرم دایات بیا داسې شو تفسیر کبیر لیکي لکه الله بل ځکه فرمایي زما نبی او یا رب زدنی علما یا الله زما علم زیات کړي نو هر پیغمبر د علم د زیادت درخواست کړي دی ښا علم د الله نه غوښته دی ځکه اسباب پیدا کونکي هغه الله دی دعای غوښتن ورپسې اجابت د دعا دی فجاءته احداهما تمشي على استحياء دا اجابت د لمنه توجیه ده خان چې من خیر نه مراد خبزن شي او فقیر نه مراد اوګه دا داغي اجابت شو او که چرته دویمه توجیه اخلي نو بیا داغي اجابت چې نن رستنی باب کې دی سلورم باب کې تاسو ګورئ سرم مقام کې آیت نمبر 29 اجابت شو چې علم یې غوښته الله ولا کامل علم ورکو چې هغه ته لګي علم د نبوت او علم د رسالت نو فجاءت احداهما دا د لمنه توجی اجابت ته فجاءت را علی موسی علی السلام خواته احداهما ضمیر راجع د امراتین ته هغه دوا زنانا چې کومه طرف ته ولاړې وي او ساروي منه کول پاغه دو زنانو کې یو رااله موسی عليه السلام خواته او څنګه را روانه ده الله فرمایي تمشي الاستحیا پیاده راتلم په ګوړې باندې یا په سورلې نه وسوارم بلکې پیاده را روانه وم الاستحیا په ډېری حیا باندې ګورا علای داخل کو په استحیا باندې دلالت کی په تاکید د حیا باندې چې ډیره په حیا را روانه و ځکه د انبیاو په نکاح کې چې کومه زنانه راځي هغه به انتها حیا نه کیخم الله دا انتخاب انتخاب کوي دیو جن علماء لیکي چې علا دلالت په تمکن باندې کوي او تمکن ویل کېږي مضبوطیا ته نو په حیا باندې مضبوطه و چرته بل طرف ته داګه میدان نشو کېده او ډیر په طرف باندې را روانه و ډیر په حیا را روانه و مطلب دا چې پر رفتار کې داغه ناز او نزاکت نو نخري نوې لکه څنګه زنانه په لار روان یو نخري کوي دا مو زنانه عادت وی کنه نو دا حیا د حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای الحیاء شعبۃ من الايمان حیا د ایمان مستقل شعبه ده چې دې په ذریعہ ایمان ته قوت ملاويږي پیاده را روانه وا په ډېر حیا باندې قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا هغه مختصر خبره کی ښا قالت اغي ان ابي یقینا زما پلار یدو کا تاغواړي لیجزیا کا دې د پاره چې بدله در کی تعالی لیجزیا کا لیعطیا کا چې تعالی بدله در کی تا مزدوری کړی ده اشاره دې خبرې ته چې حیانا کوم وام او د دین علاوه چې دی حقدار له د حق ورکولو جذبه هم پزړه کې وخه زکه ته حقدار دی چې زمونږ سارولې وبور کړی دي دلیل دې په دې خبره چې څوک حقدار وي هغه له دغه حق ورکای زمون شریعت هم وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مزدور د خولې او چې دون مخ کې اغله دا حق ورسوه اغله ورک ځکه هغه حق ادا ک مزدوري وکړه نو اوس ته حق ادا ک اغله دا مزدوري ورک نو یو صفت داغه حیانا کا او دویم صفت داغه داو چې حقدار پیژني او هغه د حق ورکولو جذبه په زړه کې و چې دا هغه بدله تعالی درکې دام دغه مستقل مختصر کلام دی ښا حیانا که زنانه چی هغه نارینه سره کلام وګدی نام خبره کوي او علت د خبرې ذکر کوي ځکه که صرف دا ویلې وی چې ان ابي يدوکام بشکا زما پلار تا غواړي نو دې کې شک او شبهه راتلې شو الزام راتلې شو او یا دا سی وایم چې ان ابي يدعوك که صرف دا ویلې وي نو بیا موسی عليه السلام تپوس کو چې ولې می غواړي دا اعتراض براته کنه د دې اعتراض جواب مخکې ورکړ لیجیا کاجر ما سقیت لنا غواړي دی په دې چې تعالی ستا مزدوری درکې تا مزدوری کړدا تا زموږ سارولو بور کړی فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين هر کله چې راغې موسی عليه السلام داغه خواته دلته نوم نه دی اغسته خا چې څوک دی نو بعضوی چې شعیب علی السلام دی دا قول د مجاهد دی او د ابن عباس هم دی بعضوی چې وقیل رجل ممن امن بشعیب یو تنو چې شعیب علی السلام باندې ایمان راوړ شعیب علی السلام نه دی اختلاف دی په دې کې د مفسرینو وګدو وګدو د کلامونه په لیکلي دي او صفحه په ډکه کړي دلته اعتراض واردېږي چې هغه زنانه وي چې تا ته ستا مزدوري ملاو شي دستور خدا دی چې انبیا خدمت بغیر د مزدوري نه کوي انبیا خدمت چې کوي بغیر د مزدوري نه بغیر د معاوضې نه کوي انبیا معاوضه نه اخلي زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د نبوت نمخ کې د قریشو ډیر خدمتونه کړې دي ډیر خدمتونه هغه مزدوري نه دا غسته خصوصا خپل د تر ابو طالب ګډي بيزي سرولې دي نورم ډېر خدمتونه تاریخ کتابونو کې را دي چې کړي دي بلا عوض کړي فلما جاءه دا راتل د موسی عليه السلام خو په دې بنیاد دي چې ماته مزدوري ملاوي شي جواب دا دی چې موسی علیه صلوات و سلام په دې تمنا نه دی تلې خان چې ما ته مزدوري ملاوي شي بلکې په دې تلې دی چې پلار یې دعو کا پلار ولا دعوت ور کړې دی او په هر شریعت کې اجابت د دعوت چې دینو دا لازم ویخه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حق المسلم علی المسلم خمس وفي روایت ست د مسلمان په مسلمان باندې پنځه حقوق دی او بل روایت کې راځي چې شپږ حقوق دي دا دواړه روایتونه مشکات المصابیح کې دي مخکې رسو نو پاغه پنځو حقوقو کې یا پاغه شپږو حقوقو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي اجابت الدعوت دعوت قبول نو دغه حق د ادا کولو د پاره موسی علی السلام روان دي نه دي د پاره چې مزدوري وغواړي ښا دیو جنا مفسرین لیکي چې شعیب علی السلام مزدوري ورکوله موسی علیہ الصلات والسلام د مزدورین انکار وکړو چې زه مزدوري نه اخلم زکه زما جذبه دا ده چې زه د چا خدمت کوم بلا عوض کوم فلما جاءه کلا چې موسی علیہ السلام راغی شعیب علیہ السلام خواته اجابت د دعوت وکړه مزدوري غستو د پاره نو راغله وقص عليه القصص بیان کړه پاغه باندې خپل قصه ټول داستان بیان کو چې د پیدایش نو اخلا تر نن نه ورځې پوري په مصر کې ما باندې رنگ رنگ حالات راغلي دي او بیا د کما قبطي وجلو حربي کافر او بیا فرعون زما د قتل پروګرام جوړ کو نو فخرجت منها خائفا زه د مصر نه راوتم او پریشان وم دې طرف ته راغلم انتظار کوم چې د الله فیصله سب نازلېږي قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين شعیب علیہ السلام ورته فرمایل لا تخف مې یریګا نجوتا ته بچوي من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نام من القوم الظالمین نه مراد فرعونیان دي خان او نجوتا دې کی پوره تسلی ده موسی علی السلام ته یو کما زنانا چې د موسی علی السلام خواته تللی و داغه مطالبه د پلار نه چې استاجر هو او دویم دو صفات بیانې کې د موسی علی السلام القوی او الامینو قالت ناغه یو زنانه وی قالت احداهما پاغه دو زنانو کې یو وی یا ابته اے پلار زمون استاجره مزدوره سره ونی و دې په مزدوره کې ونی و ولی ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غره هغه مزدور چې ته په مزدوري مزدوري کې نيسي دو صفاتونه پکې موجود دي دیم د القوی جو د کار کولو طاقت شته د کار کولو طاقت شته ځکه موږ پستر کو کته چې دا غدرنه بو کو چې تکړه او زمونږ ساروی دا دلیل دی په دې خبره چې مزدور نسی هغه کې دا دوه صفاتونه پکار دي طاقتور وی خو امانتدار نی یا امانتدار دی خو طاقتور نه دی نو ته چې کم کار کوي هغه به ون نشي د دې دوه خبرو لحاظ پکې ساتم دا څه کس په مزدوري کې نیو خان نو حدیث کې راځي دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مرفوع روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې اے ابو ذر کتانا سوک تپوسو کې چې په دې دواړو خويندو کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام کې سره نکاح کړو نو ته وای چې کشر سره کړو دا مرفوع روایت د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د غزنانه وا فجاءت احداهما تمشي على استحياء چې موسی علی السلام خاطر راغلی وا ډیر په حیا او دغه زنانه وا چې پلار ته ویلو چې یا بتستاجر هو ان خیر من استاجرت القوی الامین چې د موسی علی السلام صفته ګړې خام خا هغه ته لګي عقد د اجاره الان تاجنني ثمانيه حجج قال شعيب عليه السلام فرمایل اني اريد يقينا زغالم ان انکه حکام چې نکاح کې در کم تعالی اے موسی احدبن تیام په دې دوالو بچو کې یوام هاتین چې دا زما کور کې دي الا ان تاجرنی ثمانیه حجاج په عوض د دې چې تبه مزدوري کوي زمام ثمانیه حجاج اتکالام نو انی اریدو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې کوم خلق نیکان وي دیندار خلق وي نو هغه خپل لونه خپل بچای او خپل خويندې په خپل نکاله پیش کی ښا دانه چې انتظار وکړي چې څوک به اطلاع را لګي چې مال لور نکاح کرا کا دا د نیکانو خلکو علامه ده چې کله مناسب رشتہ ملاو شي نو په خپل وی چې تعالی خپل لور در کومه ولې زکه تا کې کمالات ګورم او دغه صفت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم او خام خپل بچی چې ورکړی وي په دینا چې چا اطلاع را لګلې و چې خپل بچی راکا فاطمه چې ورکړی و علي صاحب لام علي صاحب کې کمالات کتلو او هغه را وخته ورته تعالی خپل لور در کوم نکاح سره وکړو نو دا علامت د خبرې دا چې کم خلک نیک وي او د شریعت نه خبردار وي نو هغه خپل لونه خپل خويندې په خپل نکاح نه پیش کړي او دویمه خبره دا ده انی اریدو شعیب علیہ السلام فرمایل چې زه اراده کوم ان ان کې حق اح د ابنتیام مراد د دینه چې د نکاح کول نه دي مراد د دین نکاح کولو نه دی بلکې وعده د نکاح ده په دې معنی دوه خبرې دلالت کوي یو لفظ د اریدو ځکه نکاح چون کې عقد دی نو پای کې با فعل ماضی استعمالای او اریدو چې دینو فعل ماضی نه د فعل مضارع ده یو خبره په عقد د نکاح کې چې د فعل ماضی استعمالېږي یعنی مطلب دا چې ایجاب او قبول چې کېږي نو هغه په فعل ماضی سره کېږي کنه یو خبره او دویمه خبره دا ده چې په نکاح کې تعین ضروری دی چې دا فلان کې لور تعالی در کوم چې فلان کې نومې دی او دلته کې تعین نشته دی بلکې احدب نتیه هاتین په دې دوانو کې جواب نو دام دلالت کوي په دې خبره چې ان انی اريد چې دا نکاح تړل نه دی بلکې وعده د نکاح دا چاغه ته عرض ویل کیږي پیش کول خام دا جمله خو اسانه شوه ورپسې بل خبر الان تاجرنی ثمانیه حجج دا جمله د مشکلات القرآن نه ده اسانوم تاسو ته هغه دا چې علا کې دوه احتمال دي یو دا چې علا په معنا د عوض علا په معنا د عوض او دویم دا چې علا په معنا د شرط علا په معنا د عوض انی اريد ان انکه حکای دبن تیهاتین اراده می دا چې تعالی په نکاح کې درکم په دې دواړو بچو کې یوا په عوض د دې چې تب زما مزدوری کوي اتکالا اعتراض واردی کې چې مہر خود خزي حق دی د زوجي حق دی مہر خو د سخر حق نه دی مزدوری به د سخر کوي نو دا څنګه مہر شو دې کو صلاحیت نشته چې دا مہر کې مقرر شي دا مہر چې دینو دا خو د زوجې حق دی د سخر حق نه دی نو په دې بنیاد دا جمله د مشکلات القرآن نشوخان یو جواب دا د چالان تاجرنی علا په معنا د عوض او په شریعت د شعیب علیه صلوات و سلام کې داسې مہر ورکول جایز وو زمون په شریعت کې مہر به بیبي لور کې بل چاله به نور کې حق د بیبي دی مخکنی شریعت کې سخر لچ دی مہر ورکول جایز وو سخر لور کې او بیبي لور کې شعیب علیه السلام شریعت کې دا خبره و او دویم دا چې علان تا جورانی ثمانیه حجج دلته کې دا مزدوری کول دا په دې بنیاد باندې علان تا جورانی چې تبا مزدوری او کې زمام نو تبا پیسې او ګټې او هغه پیسې با خپل بیبي لا چې زما بچای دا هغه لو په مہر کې ورکې نو په دې صورت کې احسان شو ښا په دې صورت کې څه شو احسان شو نو دا اعتراض په هغه وخت کې دی چې کله علا عوضیه شي علا شي عوضیه او که چرته علا شرط شي لکه نور الانوار کې اصول شاشیه خصامی دې کتابونو کې لیکي چې علا شرط یوم راتلی شي نو علا شرطیه دا انی اريد ان انکه حق اهدب نتیه هاتین الان تاجرنی ثمانی حجج داغه لپاره شرط دی او قانون دا دی چې کم شرط نکاح سره مناسب وي هغه صحیح د خپل په ځای باندې او که کم شرط مناسب ني هغه سره نکاح نه فاسديږي بلکې شرط فاسديږي سبا سیدیږي شرط الان تا جورنی سمانی حجت په دې شرط چې تب زما مزدوری کوي اتګاله دا جمله دلیل دی په ثبوت د اجاره باندې خان په شرط د دې چې موده معلومه وي په شرط د دې چې عمل او کړهو معلوم وي مزدوری معلومه فإن اتممت عشرا فمن عندك زما حال ته وګوره زوی فهم کمزور هم اته کال خو زما ستا عقد دی عقد د اجاره لیکن فإن اتممت کچرته ته پوره کی عشرا لس کالا فمن عندك دا به احسان وی استاد طرفنا الله رب العزت د موسی علیه الصلاۃ والسلام د حفاظت د پاره د شعیب علیه السلام جب چلی س چلی جب چلس کال به دلته پوره کی نو صالح کال به دلته پوره شي بیا چې واپس دی نبوت ورته بلاره ملاویږي سلیختو کالو په عمر کې نبوت ملاو شو ورته فاین اتمم تعاشرن فمن عندك حدیث کې راځي ترمذی کې روایت ده او تفسیر مظهری کې هم لیکي د حضرت عتبه رضی الله تعالی عنہ وزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورته قصص شروع کوم امر تغوګه خېده نو غلې شو او بیا حضرت عتبه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل اے عتبه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګورم د دو سيزونو د حفاظت د پاره لس کالم ملازمت کوي او لس کال چې د مزدوري کوي یو د شرمګاه د عفت د پاره او دویم د خېټې د حفاظت د پاره ځکه عام طور سره دا دوا اندامونه دي چې انسانان د دغه دوه اندامونو په وجه په فتنه کې مبتلا کیږي نو موسی علیه السلام ګوره د شرمګاه د عفت د باره او د خېټې د حفاظت د باره لس کال په مدین کې تیرې وما اريد ان اشق عليك شعیب علیہ السلام فرمایل چې زنه غواړم چې سختی راولم پتا باندې دلیل دی په دې خبره چې مالک لنه د پکار چې په مزدور باندې سختی راولي هغه نه دی هغه کار اخلي چې کم کار هغه کول شي د طاقت مطابق دي ته کار اخلي سختی را وستل په مزدور باندې دا خلاف شرع ده یو معنی دا ده دوه معنی دا و ما اريد وانا شق عليك چونکی عقدونه دوه وشلو یو عقد دا تو کالو دی هغه غیر اختیاري دی پای کې د موسی عليه السلام اختیار نشتیا ته کاله به پوره کین او دویم عقد چې دی نو هغه اختیاري دی چې هغه دوه کال دی هغه دو کال دي نو لس کال پوره کول دي کنه نو دا دویم عقد چې کوم اختیاري دی وما اريد ان اشق عليك په دې عقد کې زه پتا مانی سختی نه راولم ستا خو خدام په دې عقد کې سختی نه راولم ستجدني ان شاء الله من الصالحين دلیل دې په دې خبره چې مالک صالح پکار دی ستجدنی شعیب علیہ السلام فرمایل زردا چې تب بیا مومی مال رام ان شاء الله کدا الله خو خشه من الصالحین د نیکانو نام زبتا سره په معاملې د اجرت کې په معاملې د اجاره کې نیکی کوم سختی بنو کوم قال ذالک بیني وبینک قبولیت د عقد موسی علی السلام فرمایل ذالک دغه شرط سره د عقد دا ثابت دی بیني و بینک زما ستا په درمیان کې ايام الاجلين قضيتم منسوب دی په قضيتو سره ايا قضيت والنصب ور کړی دی کوم نیټه چې ما پورا کړم فلا عدوانا نبوي ما باندې زیاته کوم نیټه چې ما پوره کړه کاته کال می پوره کړه او کو لس کال می پوره کړه نو د کې اهمیت د نکاح ته اشاره ده خان چې د نکاح د باري موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د سخر لس کال خدمت کړي نو د نکاح د پر لس کاله خدمت کول دا دلیل دی په اهمیت د نکاح باندې دغه وجه د حدیث کې راځي مشکات کې روایت ته کتاب النکاح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان نکاح من سنتی نکاح دا زما سنت عمل دی دا د هر پیغمبر سنت ویخه ګوره یو سنت د پاره موسی علیہ الصلوۃ والسلام لس کال تیرې لس کاله او دا لس کاله په دې تیرې چې په دې کې د انسان د ژوند پاک دامنی ده او عفت ته والله على ما نقول وکیل خافلا عدوان علیا زیاته بنی په ما باندې یعنی د لسونه زیات وخت بنه تیروم لس کاله به پورا کوم د لسونه بنه زیاتوم والله ولا ما نقول وکیل دا دلیل دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام سے فرمای عقد چې کوي د گواهانو موجود کېدل ضروری نه دي دا دو عقد کو او وی وی والله ولا ما نقول وکیل ها گواهان پاغه وخت را ولا چې کله تا ته پریشانی جوړیږي چې په دې دوالو کې به یو انکار وکي ظاهر ده چې دا دوالو خلوی خلق دي د انکار تصور نشي کېده والله علامه نقول الله زمون په وینا باندې چې یو غان نه شرط دی بل غان نه وفا ده شعیب علی السلام شرط یې خېده موسی علی السلام به وفا کوي وکیل شهید گواذ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا سلورم مقام د دې عنوان د نبوت د موسی عليه السلام موسی عليه السلام ته نبوت ملاويږي آیت نمبر 29 کې به بیانېږي د موسی عليه السلام د اهل تذکرہ د کورنۍ او ابتلا د سفر د اوس د مدین نه روانيږي مصر ته واپس دي ځکه مور خپل لري الته دي 30 کې بیانېږي مکالمه د موسی عليه السلام الله سره 31 کې بیانېږي لوم باندې معجزه چاګه ته جلالی معجزه ویلې کېږي د تخویف والا د یری والا 32 کې بیانې کې دویمه معجزه چې هغه جمالی ده د خوشخبری اوس لو کې ادا کفي جیبک 33 کې او 34 کې بیانې کې دوه دعاګانې د موسی عليه السلام سره د علتونو نه رب انی قتلت منهم نفسا لړمنه دعا د پاره یو علت ته فخاف ان یقتلون او دویمه دعا د پاره دوه علتونه دي یا درې علتونه دي ان یخاف ان یکذبون بیا آیت نمبر 35 کې بیانې کې اجابت د دعا په طریقه د لوف نشر غیر مرتب اجابت د دعا به کیږي په سلورو طریقو بیا ورپسې مقام پنځم وی باب اخره پوری فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا هر کلا چې پورکلا موسی علی السلام نیټه خپلم امام بخاری رحمه الله په دریو مقاماتو کې حدیث نقل کړي کتاب الانبیاء کې دوزیا او کتاب التفسیر کې یو ځای امام بخاری رحمه الله فرمایي چې موسی علی السلام لس کاله پوره کړم لس کاله فلما قضا امام بغوی معنا کوي فلما قضا فلما اتمم یا فلما فرغا کلا چې پوره کړه موسی علی السلام نیټه یا کلا چې فارغ شو د لسو کلونو نام وساره بیا اهله ناقد پوره ک بیبي ځان سره واغسته حدیث کې راځي چې کشرې سره نکاح کړو خان وساره بیا اهله روانه کړه ځان سره ټبر خپل انس من جانب الطور واپس روانو مصر ته ته بیبي وسره ده او شپشوا باران وریده او سخت یخنی و نیو طرف ته ورو کته انس من جانب التور نارن ویل دو په جانب د تور کې ور معلومه دا شو چې مصر ته نږدې شي خو د مصر په حدود کې را روانو او وسار بیا اهله دا دلیل دی په دې خبره چې کوم ځای کې خاون پاتې کیږي نو ولته به بیبي پاتې کیږي لکه سورته بقره کې الله فرمایي اسكن انت وزوجك الجنه ځکه عزت د بیبي په دې کې دی چې خاون سره پاتې کیږي قال لاهلهم كثو اني انست نارا موسی عليه السلام خپل بیبي ته وی دلته کې سار شي تاسو لوی خلک دیخه د خلینا لوی خبرو باسي اني انست نارا یقینا لدل دې ما ور رايت نارا لال یاتیکم زردا چې را بنم تاسو ته دلته بیا وی ګوره تاسو ته دا نه وی چې تا ته نن سبا خاون خزه سره سم خبره نه کی ادب او تعظیم خو پرېګ ده موسی علی السلام ادب کوي احترام کوي زکه دې د پاره موسی علی السلام لس کاله په مدین کې تیر کړی دی لس کال چې د سخر خدمت کړی دی تاسو اورئ کنه اسلام مقام ورکی چې د زنانه ډیر لوی مقام دی او چې څوک د مقام په نظر ورته ګوري انی انا سنار الله لیاتیکم یقینا لدل دې ماور زردا چې را بړم تاسو ته منها داغه نه به خبرن څه خبر د لارې خبر زکه تیاره ده لار نخ کاریږي نو زه معلومات کوم چې مصر ته کوم لار تللی ده او جزوتن یا بس کورا ټرالم او دلته به ور بلکو شپه به دلته تیر کو سارنا کې به مصر ته روان شو نو جزوه دته جزوه هم ویل کېږي او دته قبس هم ویل کېږي خان نو کله چې د لرګي په سر کې دا دو مقامات دي ښه سورته تور کې براشي الله تعالی په دې ځمکه قسم خوري وتور و کتاب مستور سورته 3 کې به هم راشي او الله رب العزت په هغه ځمکه هم قسم خورلې دی چې په کوم ځمکه قران نازل شوی دی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد نوم فی البقعه المبارکه دا فل بوقه چې دینو مبدل من حکم امنه شجرتی داغه نه بدل باس کا په دغه ټوکړه کې د ازمکه ټوله مبارک وا لیکن دلته یو ونه وام من الشجرتی د طرف د ونه نام هغه ونه نه आवाज راغی ان یا موسی اے موسی انی انا الله رب العالمین د دې نمخ کې تقدیر عبارت کې تقدیر ده هغه دا بل ځکه الله فرمای موسی فخلع علیک پیزار وباسا پڼې وباسا ځکه ته زما ملاقات لا راځې نو چې تاسو را پیزار وی نو کې دې شي عبادت متاثر شي دا پیزار وباسه دیو جن موږ په عبادت کې پیزار وباسو کنه اطمینان او تسلی په دې کې دا چې پیزار ني فخلا ان علیک بل ځکه الله فرمای او انی ان الله سوره فرقان کې تیر شل غالبا تا نه ير شل بوري کمن فنار ومن حولها برکت ورکړې شوی دی هغه چاته چې هغه په طلب د ور کې دی او هغه چاته هم چې ملائک دي او د موسی استقبال له اولاد دي هغه لوم برکت ورکړي شي دا دلیل په دې خبره چې برکت ورکوونکې الله دی الله خو خدای چې چاله برکت ورکي انی انا الله رب العالمین دا کلام رستنه دی خان انی انا ربک یقینا زستا رب یم فخلان علیک پیزار وباسم انک بالواد المقدس طوا یقینا ته په داسې ځای کې داسې میدان کې چې هغه پاک دی چنومي طوا دی او سورت النمل کې تیر شله سورت النمل وګورئ سورت النمل هر کله چې راغې موسی عليه السلام هغه ور خواته نو دی आवाज وکړې شو ام بورک من فی النار چې برکت ورکړې شوی دی هغه چاته چې هغه په طلب د ور کې دی ومن او هغه ملائکه ته هم چې په طلب د ور کې چې کم کس را روان دی داغه د استقبال د پاره هغه ملائکه ولاړ دي یقینا ز الله هم چې رب العالمین يم او سوره طه کې وی انا ربک انا ربک او سوره النمل کې الله وی انا الله العزیز الحکیم نو دا الفاظ مختلف دي معنا د ټولو یو ده خان او دې ته روایت بل معنا ویل کېږي ایا موسی आवाज وکړې شو چې موسی انی انا الله یقینا زالایم چې رب العالمین یم ان القیاساک امسا د ګډو بيزو د شړلو د پاره او د سمبالولو د پاره چونکی ګډي بيزي ور سره وي د مدین نه را روانې کړي وي او مصر ته را روانو اغه امسا ور سره و صلی الله علم چې چاور کړي و تاریخ کتابونو کې مختلف تعبیرات دي وان القیاسات کېک د امسا خپلم زکه ستا واسطه به داسې خلکو سره راځي چې هغه به تانه نه یریږي نو دا د يرولو سبب شو خوف ورکون کی ير ورکون کی معجزه کانا جانن گویا چاغه نره مار دې هر کله چې داغه امسانه معجزه معجزه په تور باندې نره مار جوړ شو خلک وی کنه د شپې هر سړی یریږي خو څوک وي او څوک نه وي تصور یې کنه دا د انسان فطرت ته یریدل کمال نه دی چې زه نه یریږم ما تحت الاسباب یریدل دا د انسان فطرت ته مار لړم نه یریدل سپینه یریدل تیرې نه یریدل او دغه رنګي سشي برنه راتاویږي هغه نه یریدل کرنٹ نه یریدل دا ضرورت او تقاضا د بشریت ته کان نا جانن گویا چاغه نره مارو والله ګرځید موسی علی السلام مدبرن شاکون کې ولم یعقب او شاته نه قتل یا موسی قلنا یا موسی اندماج د عبارت کې مونږ وی اے موسی اقبل مخامخ شه مفسرین معنا کوي انک من الامنین من شرها یقینا تید امن والونا من شرها د دې د شرنا دا لومبنه معجزه شو جلالی معجزه دویمه معجزه اوس لوکه د کفی جیب ک تخرج بیضا من غیر سو دا مخکنه معجزه داس دا چې د موسی علی السلام نه جدا ده او دا معجزه داس دا چې د موسی علی السلام سره ده تک سپین به پړکیدون کې وي او بس دا لاس چې پړکیږي او خلک ورته ګوري متاثر کیږي بدل دا دویمه معجزه شو دا جمالی معجزه د مخکنه معجزې تعلق د کافرو سره دی د دې معجزې تعلق چې هغه د ایماندارو سره دی دا به خوشخبری ورکي بشارت به ورکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوم الله ډېر معجزې ورکړي وي وافره معجزه غتن او ببیدل د صحابي پتون مات شو لعابدهن پیغمبر اوله ګول پتون روغ رموټ شو دا جمالی معجزه وی جمالی د دین علاوه جلالی معجزه هم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خپل سامان امن دې ته ورسوي او سخترین طوفان را روان دي خندق په موقع پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه جلالی معجزه و او باران ورید د یخ ختمولو د پاره الله کریم موسی علی السلام ته فرمایل چې دا مټی ځان ته نږدې کام په دې کیفیت باندې نو دا یخ بستا کم شي یو معنا دیو معنا مقام د روح مقام د روح بو ځکه الله سره هم کلامي وام نور نورانیت نورانیت او نورانی روان الله دا غ یری ختمول د پاره فرمایل وزمم الیک جناحک تصور کنه دا دوه احتمال شله په دې دوه احتمالاتو کې وزمم الیک جناحک دا په حقیقت باندې حمل لې مانزان تمټی نږدې کول او دویم دا وزمم الیک جناحک جناح نه مراد چې عصا ادم دا عصا چې تا غرزولې وام او دا غینه مار جوړ شو اوس دا راوچته ګام امسا من الرهب د وجد هبتنا او یا دا سه وایم چې دې تعلق چې تخرج به زامن غیر سوء اوس لوک یا دا کسر دې چې لاس دی راو وخت کبار دا پړکی دن کې شو اوس د دې پړک بسنګ ختميږي هغه دا چې وزمم الیک جناحک دا لاس ته ځان تنځ دې کام تا ځان تنځ دې کوم د دې پړک به ختم شي او بل ځکه الله فرمایي وقفز جناحک لمن اتبعك من المؤمنين نو التکم کنایه وکنه دلتکم کنایه دا مراد دین استقامت ته چې په دې دواړو معجزو باندې مستقیم شه او ټینګ شه فزانک برهانان من ربک دا دو دلیلونه دي برهانان مضبوط دلایل نو برهانان په معنا د حجتینو دا هغه وخت چې دا برهانان د برهانه علیه نه واغست شي ځکه عرب وی کنه برهانه علیه هغه معنی دلیل قائم کو او غلې کو نو دا څه دلایل دي چې فرعون ته پیش کړي نو هغه بغلې کیږي د دې مقابله به نشي کولی او دویم احتمال دا ها په دې احتمال کې دا نون بیا اصلي دی ښا برهانان کې نون اصلي دی زائد نه دی او دویم احتمال دا دی چې نون زائد دی او دا د برهن ناغسته شوی دی او برهن چې د سمع يسمع باب دی بره يبره بره يبره ویلې کېږي چې وطن تور شو دا سه دلایل دي چې ته خصم ته پیش کړي هغه به جواب نه تور کیږي طالب جواب نشي درکولې خان یا برهانان دا د ابرهان اغسته شوی دی ابرهه ویل کېږي پریشان کول بل په تعجب کې مبتلا کول دا سه دلایل دي چې دشمن ته پیش کړي هغه به پریشان کېږي او په تعجب کې مبتلا کېږي مې ربک د جانب طرف ستانه اله فرعون و ملئه فرعون ته دا غټانو ته انهم كانوا قوما فاسقين تعلیل دما قبل او فاسقین مراد چې د کامل فسق دی چاغه تا کفر ویل کی هر کله چې کافران دي هغه حقدار دي چې هغه ته رسول اولې غلې شي چې کفر پرېګ دي ایمان اختیار کړي قال رب اني قتلت منهم نفسا موسی علی السلام پریشان شو چې الله زه خپل تن راغلم په دې چې مال ته کې قبطي وجل او ما بیا واپس لګي نو دو درخواستونه دي ښا دو دعاګانې قال موسی علی السلام فرمایل رب زما ربا اني قتلت منهم یقینا ما وجل داغونه نفسا یو حربي کافر دا حربي کافر قید سره ولګوا اعتراض بدر باندې بیا نه ښا په جبه کې مان زیات صفا ده فارسله ان الیګاغه معي ما سره رد ان امدادي رد ان معینا چې زما به مدد کوي یصدقونی کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې یصدقونی کې زمير راځي د هارون ته زب تقریر کوم نو هغه به تصدیق کوي نو کله چې یو تن تصدیق کوي اوس برابر خبره دا غت تصدیق په جبه کې که په سر خزول کوي ځکه دا سر خزول داوم تصدیق دی او دې کې متکلم ته قوت او طاقت ملاويږي چې دا مخاطب په خبره باندې فيږي خان نو دې زما تصدیق کې یو معنا دیو معنا ما سره ورېګه هارون یصدقنی یصدقو کې زمير راځي د قوم ته چې قوم زما تصدیقو کې ځکه یو تن خبره کې دومره اثر نه قال الله فرمایل سنا شدو زردا چکلک بکم یا کلک بکم عازو دکا مټستا ستا مټي بکلک کم نو مراد د دینه دا مټي نه دي دا کنایه ده خان مراد د دینه دا چې ستا کار به تا ته آسان کم لکه یو تن کار په موټو کوي د موټو په ذریعہ ګران کار ورته آسان شي نو ته هارون غواړي په ملګرتیا کې چې فرعون تاسو ګوري پیشاب بتی بېږي پریشان به فرعون فرعون به تاسو نه یریږي فلا یسلون الیکم نو فرعون سره د قوم نه نبشی رسیدې الیکم تاسو دواړو ته ای الی قتلکما ستاسو قتل ته ورسېدې نشي تاسو وجلې نشي بی آیاتنا لار شي زمنګ په معجزو چې دغه دو دي انتما ومن اتبعكما تاسو دواړه او تاسو تابع همیشه به غالب یایم الغالبون الف لام کې کمال ته اشاره ده خان ځکه چې تاسو سره دلیل قوي دی چې تاسو د هغه ذات د بندګۍ دعوت ورکوي چې کوم ذات یقیني معبود دی نو غالب یې تاسو په اعتبار د دلیل او په اعتبار د نصرت هم غالب یې فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى پنځم مقام باب اخره پوری آیت نمبر 43 پوری لعلهم يتذكرون پوری د دې مقام عنوان جلی دی دعوت د موسی علی السلام نبوت ملاو شنو اوس په دعوت ورکای کنه نو دعوت نرستو قوم به تکذیب کوي نو 36 کې تکذیب د قوم قالوا ما هذا الا سحر مفترى دا تکذیب د قوم شو آیت نمبر 37 کې بیانېږي استدلال د موسی علی السلام بعلم الله وقال موسی ربي اعلم بمن جاء بالهدى زما پر رسالت باندې الله شاهد دی آیت نمبر 38 کې بیانې کې تلبیس د فرعون فرعون ته پته ولګی دا چې دا خلق موسی علی السلام پس روان دي راشه په بل طرف مبتلا کوم فاوقد لي يا هامان ولتيني هامان خټه جمع ګام بنگله جوړه کا چې دا خلق راضي او ننداره کوي نو سانه تر ماخام پوری لګ جاو هندو چوزګار شوی سکی دغه کار شروع کو خان لالی اطلع الى اله موسی 39 کې بیانې کې تکبر د فرعون واستكبر هو وجنوده في الارض 40 کې بیانې کې عذاب فاخذناه وجنوده او 41 کې بیانې کې چاغو الله او ګرځول داعیان ال النار وجعلناهم ائمه يدعون الى النار خلق ورتبل او بیتالس کی بیانی کی لعنتیان شلخه واتبانهم فی هذه الدنيا لعنه او 43 کی بیانی کی کتاب ملاویدل ولقد اتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس الله له کتاب ورک زمانه به تاتم کتاب ملاو شوی دی دا کافر چې نه مني په دې چې ته صاحب کتاب شوی د صاحب کتاب خو د مقام والده فلما جاء موسی بیااتنا کنا چې راول لغو ته موسی علی السلام بیااتنا زمونږ معجزه عصا او ید بیزا بینات واضحه قالوا قوموا ما هذا نددم هاذا کی اشاره اسات ده یا ید بیزاتا الا سحر مفترن مگر جادو دې جوړ کړی شوی وما سمعنا ان دې اوریدل مونږ به هاذا دا خبرې چې موسی کې چې رب یو دې الله یو دې دا د توحید دا مسله دا خو مونږ نه دا اوریدل فی اباینا زمونږ په مشرانو کې الاولین چې زاړه دي دا مسله خو زمونږ مشرانو چرته بیان کړی نه ده دا خروقه مسله و وقال موسی ربي علم بمن جاء بالهدى مخکنی آیت کې تکذیب د قوم اوس موږ ته دلیل پیش کړی کنه چې تکذیب ختم شي نو استدلال کې موسی عليه السلام به علم الله وقال موسی موسی عليه السلام فرمایل ربي مبتدا کا زما رب چې د عالمو خپو ده بمن جاء بالهدى پاغه چا باندې چاغر اورې د هدایت من اندی د الله د طرف نه ومن تکونو رب عالم بمن تکونو چې چا هدایت راوړې دی زما رب پاک باندې هم پوه دی ومن تکونو له عاقبت الدار او پاک چا هم پوه دی چې چا هدایت راوړې دی هغه دغه تابعداریو کې نو بمن کې موسی او هارون ته اشاره ده رب اعلم بمن موسی علی السلام مراد ده او هارون علی السلام مراد ده او ومن تكون له عاقبت الدار نه مراد تابعدار دي داغو چې چا ایمان راړو په دې دواړو باندې داغو انجام بخي په دې دواړو باندې الله خبردار ده نو عالمو دلته کې علم نه مراد چې د گواهی ده خان چې د الله علم دا گواه ده په دې چې زه رسول يم زه کامیاب يم او زما امتی چې چا په ما باندې ایمان راړو نو هغه به هم کامیاب وي چې څوک فرعون طرف ته لاړ نو هغه دایمي ناکام دی ومن تكون له عاقبه الدار او زما رب خپو دې باغ امتی باندې تكون له چې وی باغ د پاره عاقبه الدار غره انجام د کور ادار نه مراد دنیا هم اخستې شي او جنت هم اخستې شي ځکه څوک چې د پیغمبر تابعداري کوي داغه دنیا هم خدا او داغه اخرت هم خده خان او بیا دار وی دار فتح القدیر کې لیکي علامه ابن الحمام رحمه الله دا د هدايه بهترین شرط او دا غرانګې البحر رائق ابن نجیم مصری رحمه الله لیکیم کتاب البجو په تفسیر کې چې یو تن بیت خرڅ کو یو تن دار خرڅ کو یو تن منزل خرڅ کو تصور یې کنه نو بیت یوې کمرې ته ویل کېږي او بیا داغه نه چې لږ غټ وي هغه ته منزل وي چې داغه نه ډیر غټ وي هغه ته دار ویل کېږي نو الله کریم بدل دار ورکی دار دا سکور چې هغه په هر نعمت باندې آباد وي هر نعمت باندې دلته کې الله دار ویخه انه لا يفلح الظالمون بشک کامیاب نه دي ظالم وقال فرعون يا هم يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيره غيري تلويز د فرعون فرعون ته پتاو لګی دا چې داخله خو دلایل نه مطمئن شو موسی علی السلام طرف ته روان دي نو اوس د تلبیس کې جدل کې جدل خلق بل طرف ته اړي او فرعون یا ایو الملو ازما غټانو مالم تو زن په جن معرف تو لکم تاسو د پاره من الہن بل معبود غیری مان علاوه هر کله چې ما نه علاوه بل معبود نشته دی نو فلا تطيعو موسی ورته د موسی تابعداري ونکای الله اکبر علما لیکي چې ما علمت لكم من اله غيري دا سرګن دلیل دی په کفر د فرعون چې فرعون کافرو فرعون دهریو او کم خلک چې چې فرعون نه دی غرق شوی او خطا شوی دی خان امام ابن کثیر رحمه الله سورته یونس په تفسیر کې لیکي چې قران د فرعون د دهریت نه او د دجل نه ډک دی د زلالت نه او د گمراهی نه ډک ډک دی فرعون غرق شوی دی رستوایت را روان دی فاخذ نه هو فاوقد لي يا هامان بل کمالا اے هامان مقصد څه دی خلق د موسی نه اړول چې دا بنگله به جوړیږي ننداري له خلک راځي او دا یو سلسله به چا دا بنگله جوړې دي شو کني شي جوړې دي ځکه هغه ویلو چې بنگله مال تر اسمانه پورې جوړه کا نو اسمانه پوری بنگله جوړول دا آسان کار دی بره هوا ده التینی په خټو باندې خیال داو چې معبود د موسی اې دې اسمان کې دی چرتا زبلار شمبر ملاقات لا ته پوسبته حکم چې تا موسی لګلې دي دام دلیل په خبره چې فرعون د مجسمه نوخه علتینی په خټو باندې فجعل لي سرح الله ليطلعوا فجعل لي جوړه کماله سرحن لوی بنگلا چې اسمان ته رسیدې شي لعل ليطلعوا کې دې شي چې زبر او خېجم لعل لي وي خان کې دې شي معنا دا چې بر خطلو خو ګران دي او کې دې شي الا اله موسی معبود د موسی پسې داغه نه به تاسو کوم چې موسی تعالی غلې دي تکبر د فرعون تکبر لوی جرم دی حدیث قدسی دی الله فرمایي چې تکبر زما صادر دی مانه چې چا واغست نو زه به جهنم ته ورځم واستكبر ځان لوی وګڼ هو دغه فرعون وجنوده او داغه لخرو فل ارض په مصر کې مانه دا چې فل ارض پاتې کیږي پزمکه کې او تکبر کوي رهایش په ځمکه کې دی او تکبر کوي بغیر الحق په ناجایزه ځکه تکبر د هغه ذات صفت دی چې هغه باقی دی هغه ازلی دی هغه باندې فنا ناراضي وظنوا غمانوا انهم الینا چې بشک دوب مون تلا يرجعون لا يرجعون نه واپس کیږي بعد الموت دلیل په خبره چې منکر د قیامت خام قیامت نه منو تفسیر دی اغرقنا آل فرعون ابن کثیر لیکي کې یو ځای کې ابهام دی نو بل ځای کې تفسیر شته کنه فاخذناه ونی ومنګ دی وجنوده دا غلق کریم فنبذناهم بیا ورزول مونږه سره د نفرت نام نبذ ویل کېږي سره د نفرت نشیشات ورزول فطرحناهم فی الیم په سمندر کې فنزور وګورم کیف کان عاقبت الظالمین سرنګ شو انجام د ظلم کوونکو بد انجام وجعلناهم ائمه يدعون الى النار آیا د دو په غرقولو خبره ختم شوه نه نه نه د ختمه بلکې دو د گمراهۍ بنیاد خې ده په دنیا کې نو څوک چې پاګه طرف باندې زی داګه پنشن بجاری وی فرعون ته داګه وبال بجاری وی فرعون ته دته لیکيږي ایصال عذاب معنی دا چې د ایصال عذاب دا سلسله به جاری وي تر قیامت د پورې ځان برباد ک وجعلناهم او غرزول مونږ دوای متن سرداران امامان د کفر یدعون الی النار چې خلق به بلل الی النار ورته نور ته بلل بدعوت الكفر والشرك د کفر او د شرک دعوت ورکول دا بلل دي خلک ورته ويوم القيامت یو پرز د قیامت لا انصرون د دوبه مدد ان کړی شي وادبانهم فی هذه الدنيا لانا لعنتیان شنه وادبانهم اولګم دو پسې په دې دنیا کې لعنت او پرز د قیامت دوم من المقبوحین د لعنتیانو نه یو معنا ده رحمت نه لري یا مقبوحین هلاک کړی شوی یا بد ویلې شوی چې ځان ته بد وای یو بل ته بد وای ولقد اتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر اخری آیات د پنځم مقام او د لومړنی باب کتاب ورکول فرعونیان غرق شل بنی اسرائیل پاتې شل دا د هدایت لپاره الله کتاب راولې او یقینا ورکړې موږ موسی علی السلام ته لوی کتاب هر آسماني کتاب لوی ویخه د قران مبارک هم الکتاب راغل ذالک الکتاب ذکر به زکای چې دا مسله بیانې د جنت دعوت ورکي او هغه لوی ذات ته خلق بلی د لویواله په اعتبار د دلیل دی خان او یقینا ورکړې موږ موسی عليه السلام ته لې کتاب پس د دینام چې موږ هلاک لو قومونه اړمنی بسوا ارام دا حال دی لپاره د ما قبل د الکتاب د پاره د پوي یا په داسې حال کې چې پوي ورکوله بصائر جمع د بصیرت ته او بصیرت ویل کېږي وهي نور فی القلب چې زړه کې کوم نورانیت وي هغه نور ته بس بصیرت ویل کېږي بصائر للناس د پاره د پوهې د خلکو نو للناس نه مراد یا بنی اسرائیل دي او یا آینده خلق د بنی اسرائیل نورستو ځکه تورات چې د هغه حیثیت د عیسی علی السلام وخت پورې وو بلکې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوره پورې د کتاب التورات حیثیت وهدن او هدایت او رحمتن او رحمت لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دا خلک نصیحت قبول کړي وما كنت بجانب الغربيين دویمه حصہ د تر اخر د صورت پورې مخکنه حصہ کې پنځه مقاماتو دې حصہ کې دوه بابونه دي اول باب ګوره آیت نمبر 59 پورې وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون پورې دا لومبنه باب دی د دې باب عنوان څه دی صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم زما نبی ته د موسی علی السلام واقع صحیح بیان کړه فرق پکې نشتی او تا د مدین واقع هم بیان کړه فرق پکې نشتی دا سرګن دلیل دی په دې خبره چې دا خو واقعات د ماضی دي او هغه وخت خو زما نبی ته پیدا هم نه وي دا واقعات تا صحیح بیان کړ دا دلیل دی په دې خبره چې ستا خوا ته وحی راځي او جبرائیل راځي نو وحی او جبرائیل راتل د علامه د رسالت شو کنه دې ته لکه صداقت د رسول نو آیت نمبر 46 پورې و بیانېږي صداقت د رسول قیامت چې رسول نور راغلي بیا 50 پورې بیانېږي زجر منکرین کتاب ته او بیا 51 نواخ لا تر 55 پورې بیا ترغیب ال قران او دلیل نقلی و بیانی الله د اهلی کتابونه او دا غول صفات به ذکر کی 57 کې بیا زجر دی په انکار د قران یا په انکار د اسلام اخیر دوه آیتونو کې بیانې کې الته کې د حاضرونه ولكن انشانا قرونا فتطاول عليهم الامور لیکن پیدا کړی مونږه پیړای ډیر قومونه د موسی علی السلام نرستو ډیر قومونه مونږ پیدا کړو فتطاول ان وګدش له باغو باندې عمرونه وګدو وګدو عمرونه والا یا مخکنی قومونه مراد دی عادیان سمودیان او لوی لوی عمرونه ورته ورکړل شي آی کی ایمان رانه لخه نو ایمان نه راړل دا سبب وګرځید داوود هلاکت نو علما لیکي چې العمر نه مراد الاجل فلم يؤمنوا فاهلكناهم قرنا بعد قرن ایمان را نړ نو موږ دا پیړای پس د پیړو نه هلاک کړي وما كنت ثاويا في اهل مدينه تتلو عليهم اياتنا او زما نبی نوی ته مقیم اوسیدون کې پاتې کیدون کې فی اهل مدین په مدین کې دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې اهل مدین نه مراد مقام د موسی علی السلام دی ځکه مدین کې موسی علی السلام لس کال تیر کړیو یا مقام د شعیب علی السلام دی او اهل مدین نه مراد چې دی قوم مدین دی چې شعیب علی السلام داوود هدایت د پر لګل شو تدلو چې تلاوت کې عليهم په دې مکی والو باندې آیاتنا زمون آیاتنا مراد دین هغه آیاتونه دي چې پای کې واقعیا د مدین بیانېږي او یا واقعیا د کوه تور بیانې ولکننا كنا مرسلین لیکن مونږ یو لګون کې د رسولانو نو مرسلین نه مراد څه ده لګل د فرشتو دي چې مونږ فرشتي را لګو او دا گذشته واقعات چې دي واقعا د مدین واقعا د مصر والو داغه فرشتي چې د پیغمبرانو ته بیانې الله کریم د بازي مغیبات اتلاف انبیاء لور کین نو کوی تور ته موسی علی السلام دو ځله تلو یو ځل نبوت او رسالت ورته ملاوي دو او دویم ځل کتاب ورته ملاوي دو ولكن رحمتا من ربك لتنذر ولكن علمناك وارسلناک رحمتا من ربک زما نبی دا ټول واقعات مونږ ته بیان کړم او ته مونږ رسول الی ګری رحمتا من ربک د وجه د رحمت نه د جانب د رب ستانه لتنذر قوم ما تام دې د پاره چې تو یې هغه قوم قوم نه مراد قریش دي ما تام چې نو راغلی هغه ته من نذیر یې ورکون کې من قبل کا مخکې د تانام مخکې د تانه او رسول د اسماعیل علیه السلام نه مکی والا او تعدی قریش ته پیغمبر نو راغله مقصد څه دی لعلهم یتذکرون بنی اسرائیل مبارک کوم الله فرمایلی لعلهم یتذکرون مکی والا مبارک کوم الله فرمایلی لعلهم یتذکرون دې لپاره چې دوی پند واخلي او د قران نه خون واخلي ولولا ان تصيبهم مصيبه مما قدمت ايديهم فيقول ربنا حکمت د ارسال الرسل الله رسولان ولې را لېږي د مقصد د پاره چې عذر ختم شي خام چې څوک پرز د قیامت داون نو چې الله دې خطرناکو عذابونو ته راو غر ظلم تا خو څوک نور را لېګل چې مالای دعوت را کړې وي زه په کړې وي مال د جنت دعوت را کړې وي الله فرمایي چې رسولان لېګم چې خلق پوه شي ولولا ان تصيبهم مصيبه کچرته نه دا خبره چې ورسیږي دي قومونو ته مصیبتون خطرناک عذابونه بما قدمت ایدیهم په سبب دا ګناهونو چې د دوی لاسونه مخ کې لګي نو دوی په دغه وخت کې بیا اوې چې کله عذاب کې گرفتار شي فیقولون دوی به اوې عند نزول العذاب په وخت د نزول عذاب کې ربنا ای زمونږ رب علاوه ارسلت الینا رسولا تا ولې نه لالګ نه را لګو مونږ ته رسول فنتبع چې مونږ تابعداري کړې آیات کا استاد آیاتونو دې مقصد د پاره چې مونږ د دې عذاب نه بچ شوي وي ونكون من المؤمنين امونګه وې د مؤمنانو نه مونږ ایمان قبول کړو عذاب نه بچ شو الله عز رسولان لګم دې مقصد د پاره چې دا بهانه او دا عذرونه ختم شي فلما جاءهم الحق من عندنا اوس حالت د قوم انبیاء او رسولان راغلي دي لیکن دا خلک هغه ته نسبت کې اعتراضونه کوي دا مخکنو خلکو کې سي دي او دا جادو دي نو دې کو زجر د منکرین کتاب ته آیت نمبر 50 پورې فلما جاءهم الحق کله چې راغې دي قریش ته حق هم ضمیر راځي د قریش ته او حق نه مراد محمد رسول الله دی ځکه دوی ویلو لولا ارسلت الینا رسولا الله رسول راولېږي کنه او یا حق نه مراد قران دی کلا چې راغی دوی ته محمد من عندنا زموږ د طرف نه قالو انکار د هغه د زد د وجنه او د عناد د وجنه قالو دوی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولې نشي ملاوي دی دتا قران مثل ما اوتی موسی په حیثیت دا هغه چې ورکړې شو موسی علی السلام ته تورات دا څنګه قران دی آسماني کتاب دی چې په یو ځل نه نازلېږي لګ لګ نازلېږي نو څنګه تورات موسی علی السلام ته ملاو په یو ځل نازل شو نو قران هم په یو ځل پکار دی یو معنا دا ده دوی معنا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولنی چې ملاوي دې د تام پشان د هغه معجزو چې ملاوي شوی موسی عليه السلام ته عصا او ید بیزا د سره و همسا نشته دې د سره خو ید بیزا نشته دوا توجيهات او درېمه توجیه لولا اوتی موسی مثل ما اوتی موسی ورنه چې ملاوي دي د د صحابه ته پشان د اغه من او سلوا چې ورکړې شی وو بنی اسرائیل ته د موسی عليه السلام ملګرو ته دوی ته هم او سلوا نه دي ملاو دا اعتراضونه اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل جواب د انکار آیا انکار نو کړی هغه بما د هغه معجزو یا بما د هغه تورات یا بما د هغه من او سلوا چې هغه موسی علی السلام تور کړی شو پوخا قالو سحران تظاهران کله چې جواب وشو نو اوس دواړو ته نسبت کې چې دا دواړه جادوګرو ښه قالو دو وی سحرانه دا خو دواړه جادوګر دي چې یو پوخا موسی عليه السلام او اوس دا موجوده محمد رسول الله دی نعوذ بالله تظاهرات یو بل تعاون کوي اغم دا می چې الله یو دی دیو می چې الله یو دی دا جادو د دواړو یو دی ښا او یا سحران کې زمير راځي د قران او تورات ته وقالو بل انکار وقالو دو په انکار کې و ان بكل کافرون موږ د هر یو نه انکار کوونکیو د موسی نوم انکار کو د محمد نوم انکار کو یا دا چې موږ د هر یو نه انکار کو د قران نوم انکار کو د تورات نوم انکار کو قل فاتو بکتاب من عند الله اعتراضونه او جواب اعتراضونه اوشله زمانه بيدو ته وای چې ما یو کتاب راوړی دی تاسو په مثل د دې کتاب یو کتاب راړای چې د الله د طرف نه او ای زمان نبی فاتو به کتابن پیش کړي کتاب من عند الله د الله د طرف نه هوا هدا منهما چې هغه زیات رهنمایي کوونکې وي د تورات او د قران نام هما زمي تورات او قران تراجه دي دا سه کتاب چې هغه زیات هدایت کوونکې زیات لار خودونکې دغه دوانو نه اتبعه اتبعه چې دغه تابعداري حکم ان کنتم صادقین کې رښتینی په دې اعتراضونو کې او په دې انکارونو کې فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا فاعلم انما يتبعون اهواهم زمان نبی دوستا چیلنج نشي قبولولې چیلنج سو فاتو بکتاب من عند الله فإن لم يستجيبوا لك کدو جواب درنه ک تعالی زمانه بینو پوښا یقینا دو تابعدار دي د خپل خواهشاتو دو د خواهشات تابعدار دي اخواهم